زیغون معنا مونږ وکړه شکون و اما الذين في قلوبهم زیغون د کوم خلکو په زړونو کې چې کوګوالی وي امام بخاری معنی کوي شکی فیتبعون ما تشابه دوی تابعداري کوي د هغه چې کوم متشابه وي منه د دې قران مجید نه ابتغاء الفتنه د پاره د طلب د سو د خلکو د غلطولو اغه کم شی دی چې دوی د هغې تابعداري کوي او هغې پسې لګیایي نښتي وی المتشابهات چې هغه متشابهات دي دا سم آیاتونه چې دي واضحه پدې نه پدې ځان پوي نه پدې عمل کوي خو چې هغه متشابه وي نو د خلکو د غلطولو د پاره وګوره پلانی ځای کې ید الله راغی د الله لاسو هلته وګوره پلانی ځای کې راغلل ان الله استوا علی العرش الله په عرش کې ناست الله له جسم ثابت کی بیا دی لا يعلمهن الا الله نه خبر په دې متشابه باندې الا الله مگر یو الله عام علما په دې ځای وقف کوي ښه په متشابه باندې خبر نه دی مګر یو الله بیا رستو جمله شروع کیږي والراسخون فی العلم کم خلق چې په علم کې محکمین او هغه وي مونږ په دې ایمان راوړی دی او دا هر یو د الله د طرف نه دی دا والراسخون ځان له جمله شوه لیکن ځنې علما والراسخون په لا عطف کوي لکه امام بخاری هم داسې کوي وی لا یعلم وما یعلم تاویله الا الله نه دی عالم په مطلب د دې متشابه باندې مگر یو الله والراسخون او راسخون فی العلم هغه وی دوه په خبر دی یو په علما خبر دی او یو په الله خبر دی یا د پوه نشو دا ور راسخون نار لګی د چا سره د الله سره نه دی خبر په تفسیر د متشابه باندې الا الله مگر الله ور راسخون او څوک په عالمان دي راسخون دی د غنورو تفسیرونو خلاف کوي نو دی وی ور راسخون یعلمون او کم چې محکم علما دي هغه په متشابه باندې عالمان دي هو الذي انزل عليك الكتاب الله هغه ذات دی چې هغه راولېږه په تا باندې قرآن مجید منه بعضې د دې قرآن مجید نه آیات محکمات آیاتونه دي واضحه چې کوم سړی په عربۍ پوهېږي د هغې په مطلب پوهېږي منه باز د دې قران مجید نه آیات محکمات آیاتون دی محکم واضحه هن او دغه واضحه آیاتونه ام الكتاب دا اصل کتاب دی د قران مجید اصل هم دا دی ځکه قران مجید د سره پر راغلی دی د خلکو د پویولو د پاره او پویول په واضح آیاتونو سره راځي و اخر او نور آیاتونه دي متشابهات چې متشابه دي دا غي په مطلب څوک نه پوي فاما الذين في قلوبهم نهرغ خلق چې دا غي په زونو کې زیغون د امام بخاری د ترجمه مطابق څنګه وایي زیغون شکی فیتبعون هغوی تابعداري کوي ما د هغې تشابه چې متشابه وي منه د قرآن نه ابتغاء الفتنه د پاره د طلب د فتنې و ابتغاء تاویله وما يعلم تاویله الا الله والراسخون الى قوله تر دې قوله پورې وایي چې اولو الالباب خاوندان د خالص عقلونو قالت حضرت عائشه وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې آیاتونو تلاوت وکاو د تلاوت نه پس وی فاذا رأيت الذين کله چې تو ویني هغه خلق يتبعون چې هغه پیروي کوي ما د هغه تشابه چې کوم متشابه وي منه د دینه فاولائک الذين دا هغه خلق دي سم الله چې الله نامه یې ښې ده تاسو ته الله نامه اخیستې ده نامه څه وه چې فی قلوبهم وایې که زیغون په زړونو د هغوی کې کوږوالی دی فحذروهم د دغه خلکو نه ویریږي خدا بیا لاړ رستو وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم حضرت مریم ده هغه د خپل لور باره کې وی و انی اعیذها او زه پنۍ ورکوم دی لربا بیکا پتا باندې خدای ما خو وی چې زما به نارینه اولاد شي د بیت المقدس خدمت پکې هغه د نارینه په ځای باندې جنیاو شو و انی اعیذها او زه پنای ورکوم دیله بیک پتا باندې و ذریتها او اولاد د دیله من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینه حضرت مریم حضرت حنی بی بی د خپل لور په باره کې او د لور د اولاد په باره کې دا دعا وکړه چې رب دې له هم پنۍ ورکې د دې اولاد تم پنۍ ورکې د شیطان رټلی شوینه حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره وي ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه فرمایل چې کم ماشوم خو پیدا شي کنه دا شیطان سرکوزی راشي نو کار پیو لګی کلکه نو کار پیو لګی کلکه ورته وای سم شه دشمن دی يم سم شه ما پسې بځي وی نو کار پیو لګی او اظهار ورته د دشمنی وکي دی چې دی په دغه وخت کې یو आवाज وکي ماشوم چغه وباسي ار ماشوم چې پیدا کیږي دا شیطان راځي نو کار پیو لګی د دې وجه نه ما وی ارسوک په ارچا خواري کوي ښا نیکان په نیکانو په خلکو خواري کوي چې دا خلک نیکان شي بدعمله خواري د دې کوي چې دا خلک بدعمله شي دا یو دوه طاقتونه دی لګیا دي دقه وخت کې هم دی مونږ ته څه مسله ده هلکه چې ماشوم مو شو که نه اول ولا په دې غوږ کې دی ښي غوږ کې ولا اذان وکړي دی ګس غوږ کې ولا د الله بړی ورته بیان کې د رسول الله رسالت ورته بیان کې د کامیابی لارې ورته وښایې دا ورته بیان کې مسلمانان وته دا وای شیطان وته دا وای نو وای ابو هريره وای ان النبي صلى الله عليه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال غوي ما من مولود نشته دی یو نو پیدا یولدو چې هغه پیدا کړی شي الا والشیطان مگر شیطان چې دی یمسه په هغه باندې لاس ولګوي نوکاره پې ولګوي حين یولدو هغه وخت کې چې دا ماشوم پیدا کیږي د دقې نوکارې د لګولو د وجې فیستهلو دې اوازو کی او ساری خان چغه ووي او ولی من مس شیطانې د وجې د نوکارې د شیطان نه چې شیطان نوکاره لګولی وي پچه لګولی وي ایاهو په ده باندې الا مریم مگر حضرت مریم و ابنها او دا غیزوی حضرت مریم چون کې د لوی بزرگ دغه وا لور وا د سه حضرت عیسی علیه صلوات و سلام د مریم بیبي بی زویو هغه ته دغه د شیدنو دعا کړې ونیا د دې دا مطلب نه دی چې په دنیا کې یو مریم و او یو د هغې زوی و چې شیطان پې ګوتې نه دی وروړی اصل کې تمام انبیا الله د دې نه ساتلی دي خو په انبیاو باندې خو ټول پوهېږي حضرت حنی بی بی مریم ته او داغي زوی ته دعا کړې ده و انی اعیذها زپنای ورکم دی لبیک پتا و ذریتها و اولاد د دی لمن الشیطان الرجیم د شیطان رټل شوینا ا صرف دومره د ریاض چې مریم بیبي بی چې د شیطان نه بچ شوی ده نو دا د مور دعا نه وه ځکه چې مور خو دعا رستو کړې ده چې کله دا پیدا شو او د دې دعا نه دا مخکې الله محفوظ ساتلې و باب قوله دا باب دې د تفسیر د دې قول د الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا ان الذين يقينا هغه خلق یشترون بعهد الله چې هغوی اخلي په وعده د الله دلته الله سره وعده د ایمان کړې ده د اعمال صالحه او کړې ده د دې وعده کړې ده چې یا الله ته زمونږ رب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم دا زمونږ رسول دی او بیا پاغه لار نسی د دنیا د لالچ لپاره نو هغه خلق چې هغه الی په وعده د الله دویم و ایمانهم او په خپل قسمونو الکه په دروغ قسم کوي د دنیا د لالچ لپاره په دروغ قسم کوي نو دوی اخلي و ايمانهم په خپل قسمونو اخلي ثمنا قليلا عوض لګ چې هغه دنیا ده دغه خلک چې په دروغ قسمونه کوي په دروغ صرف د دنیا د لالچ لپاره نو الله به دوی سره څه وکړي اولئک دقه خلک چې دي لا خلاق لهم نش لا خلاق لهم نشته د صحیصه د نیکه د دوی د پاره ولا یکلمهم الله یوم القیامه د څه دی کنه او پرز د قیامت به الله وسره د خوشاله خبرې ونکړي الله به ورته دومره غوسه وي ولا یکلمهم الله الله به ورسره خبرې ونه کړي استاد صاحب وی معلومیږي چې دا نیک سړی سره به الله خبره کوي ښا زما بنده په غپلانی وخت کې باران کې د رامنډې والي زما کتاب ته اپلانی وخت کې د په یخنۍ کې را منډې والي اپلانی وخت کې د ګرمۍ کې را منډې والي نو ولا یکلم هم الله یوم القیامه الله به د دوی سره خبرې ونکي ولا یزکیهم او نه به الله د ګناهونو نه پاک دا مسلمانان نه دي دا به الله د ګناهونو نه داسې وسنډي پاک به کړي چې وبه یې ګورئ ولهم عذاب وای کنه علیم او شته د هغوی د پر عذاب علیم امام بخاری پاسیږي د دې علیمون معنا کوي منګه خو معنا کوو دردناک کنه لیکن امام بخاری بل شان معنی کوي خا لا خلاق لهم د خلاق معنی کوي لا خیره دا غوی د پاره و صحیحه د نیکه نیوی خا عذاب علیم نو ما وی علیم معنی منګه کو دردناک دې دا معنی نه کوي علیم دردون کې علیم دردونکی دا عذاب به پاسی او دې سړی له به درد ورکوي درد نو ځکه درته وایي علیمون دا په معنا د چا سره دی مولمون درد ورکون کې دې ته وایي فاعل په معنا د فاعل سره علیمون معنا څه کوي مولمون درد ورکون کې او دا د چانه جوړ دی من الالم د درد نه علم دغه ته وی درد ورکول نو دا غي نه جوړ شو علیم وهو او دا چې دی فی موضع مفعلن دا په ځای د مفعلن کې دی دا د صرف دغه دی مولمن دا په وزن د چا دی مفعلن نو چې مفعل شو نو دا د باب افعال نه صيغه د اسم فاعل شو نو علیم معنی د وکړه درد ورکون کې وایه حدثنا حجاج بن من حال قال حدثنا ابو عوانة عن العامش عن ابي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ وی دا آیاتونه دي هم دا پاس چې تیر شو امام بخاری د دې شان نزول دو واقع بیانې ښه عبد الله ابن مسعود وی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی من حلف چا چې قسم وکړو بیمین یمین قسم ته وی دلته معنا کوي هغه سیس چې په کم سیس ته قسم کې چا چې قسم وکړو بیمین په یوشي صبرن دروغ چا چې قسم وکړ په دروغه په یو شی باندې پوهیږي چې دا شی زما نه دی او ته په قسم وکړي چې والله چې دا زمکه زما ده او دا څه د پاره کوي لیقطع د دې د پاره چې دی را بیل کی روشو کوي بها په دې دروغ قسم مال امرئ مسلم مال د یو بنی آدم مسلمان دا مسلمان یا سی وی ورنکه د کافر مال په دروغ او په غلطه باندې په قسم دغه کې هم دا مسله ده ليقطع بها چې دی را بیل کی بها په دې دروغ قسم مال امرئ مسلم مال د یو بنی آدم مسلمان استغفر الله ما ویرستو مسله را روانه ده ابم در تراشی کله نا کله خلق په درس کې هغه خبرې کوي چې مقصد مخامخ خلق ني خو چرته په خوا استاد درس کې خبره کړي هغه خلق بیانوي نن هم دا موقع ده سوچ کول پکاري چې چا په دروغ قسم باندې د بل سړي مال والی موقع دا ده چې دی وای ورش ورته وای روره ما د اسلام مال په دروغ قسم والي د توبه مې دی او دا شی درواله واپس نو چا چې قسم وکړ په یو د یمین معنی کوي شي په یو شي صبرن د دروغ قسم چې دی حاصل کی رابیل کی په دی باندې مال د یو مسلمان نو لقی الله استغفر الله دی به ملو شي د الله سره وهو علیه غضبان او الله به په د باندې سی غصی فانزل الله نو الله راولېږه تصدیق ذالک تصدیق د دې خبرې د پیغمبر د خبرې تصدیق چې ان الذين يشترون بعهد الله هغه خلق چې هغه علي په واده د الله و ایمانهم په خپل قسمونو ثمنا قليلا عوض لك اولئک دا خلق چې دی لا خلاق لهم نشته د صحیح صد نیکه د دوی د پاره فی الاخرت په اخرت کې خام الى اخر الايه تر اخره پوری وایه کنه ولا یکلمهم الله ولا یزکیهم ولهم عذاب الیم خیر دا حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ طالبانو ته بیان کو چې بیان کې چې ګورو بل سړی راغی قال دا راوی وی ابو وائل فدخل الاشعث بن قیس را راننه وته اشعث بن قیس چراغی وی دی عبد الله بن مسعود سیب تاسو ته کم حدیث بیان کو وقال ووی دی اشعث ابن قیس دا صحابی دی ما یحدثکم ابو عبد الرحمن سه حدیث بیان کتا ستا ابو عبد الرحمن دا عبد الله ابن مسعود صاحب کنیه دا ابو عبد الرحمن نو قلنا من وتوي کذا وکذا دسه دسه حدیث را ته بیان کدا پاس ذکر نشو دا نقاد اشعص ویو دا زما بارکه دا نازل شوی دی خان دا زما یو واقع وا زما بارکه نازل دی نو قال اشعث سیبوی چې فیا په بار زما کې انزلت دا آیاتونه نازل شوی دي څنګه کانت لی بیرون او زما یو کوی فی ارض ابن عم لی په یو زمکه کې چې دا زمکه زما د تر د زوی وه د تر د زوی زمکه مې وه ما پکې کوی والی او داغه په اجازه ما به ته اوبه راوړلې آخر زه ته منع کړم چې د دین اوبه مه وړه ما ورته وې د تر زویه نو دا کوی خو ما والی دی وایي څنګه تا والی دی ځمکه زما ده نو کوی ستا شو قال نو چې زه رالم رسول الله ته چې حضرت داسې مسله ده ما پیدا وکړه چې دا کوی زما دی د تر زوی مې وی چې نه دا ستا نه دی زما دی نو قال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی بینتک حاضر که خپل ګوان ته دعوا کوي کنه چې دا کوی زما دی د تره زوی دی انکار کوي چې دا ستا نه دی نو وی بینته که حاضر که خپل ګوان که ګوان دی حاضر کړه خو ډیر ښه ده او کنی نو او یمینه یا به د ده قسمی ته ګوان حاضر که که مدعی سره ګوانی نو خو ډیره ښه ده او که ده سره نه وي نو بیا به مدعی دغه وکړي قسم به وکړي خو دا مسله تاسو مخکې ویلې وه دا یادوي په ګواهانو باندې اثبات د حق کیږي روره زه پتا دعوه کوم او ګوان پیش کم ما په حق ثابت کو په ګواهانو اثبات د حق کیږي خو ګوره قسم نه دی قسم په قسم باندې اثبات د حق نه کیږي په قسم باندې دفع د حق کیږي زه د تویم دا شی زما دی تا قسم وکړو نو ستا په قسم زما دعوه دفع شوه زه دعوه د باندې نشم کولی لیکن دا ستا کیږي نه اوس دا دا دغه کی دا شی زما ای ما سره دی ما سره دی زه ویم دا زما دی ته وی نه قسم وکړي خو شی چا سره دی ما سره دی ته ما نه غشتې نه شي چې ما خو په قسم وکړو ځمکه زما سره قبضه کې ده او ته په قسم وکړي ته نه شي غشتې په قسم باندې اثبات د حق نه کیږي او که ځمکه ستا قبضه کې وه ستا قبضه کې وه او تا پې قسم وکړو نو دفاع وشوه هغه د بارني سړي دعوه چې دغه څه شوه دفع شوه ځمکه زړه په زړه همداسې تا سره پاتې شوه اوس که سبا پې بل سړی دعوه وکړي چې دا خو زما ده نو دعوه پې کولی چې ته دا نه شې ویلی چې ما پې قسم کړی دی قسم خو دی کړی دی خو د هغه د دعوې د دفع کولو دپاره دی کړی دی او چې بل د باندې دعوه وکړه کولی شي نو اسی رسول الله حضرت اشعث ابن قیس ته وی چې یا به ته ګوان راولی ځکه ته دعوه کې او که دعوه نینو د ګوان نینو بیا د ګوان نو قلت ما وته وی حضرت اخو قسم نه چې شپارس قسمونه خو به وکي اذن په دغه وخت کې چې ته ولا قسم ورکې یحلف یا رسول الله دی به قسم وکي اې د الله رسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی السلام وی من حلف علی یمین چا چې قسم وک په یو شی خو صبر ان چې هغه دروغ وي نو او یقطع بها او دی را بیلی په دی خپل قسم د بلنا مال امرئ مسلم مال د یو بنی ادم مسلمان وهو فیها او دا سړی په دا خپل قسم کې فاجر دروغجنی نو لقی الله دی به ملو شي د الله سره وهو علیه غضبان په داسې حال کې چې الله به د ته غوسه نو معلومه شو د دې ځای نه چې دا آیتونه چې نازل شوي دي شان نزول د هغې څو دا واقع د اشعث ابن قیس وه اوس رشتو بل شانتې دی حدثنا علي هو ابن ابي هاشم سمع هشيما قال اخبرني العوام بن حوشب عن ابراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن ابي اوفا ان ان دا یو بل مسله ده دا د دکاندارانو رونو لپاره دا مسله ده عن عبد الله ابن ابي اوفا رضی الله تعالی عنہ روایت ته